خاوره کې روک شي انکم لفی خلق جدید دا رجل د تعجب کلام څه دی هغه دا چې هغه وی انکم یقینا تاسو لفی خلق جدید تاسو به پورته شئ په نیوی پیدایش زمون په قرات کې ان نه دی خان ځکه دا مقوله ده قال ده او دویم احتمال دا چې دا ان نشي انکم لفی خلق جدید نو په دې صورت کې ودا ينبئکم د باره مفعول به شي ينبئکم انکم لفی خلق جدید خبر درکې تاسو ته چې یقینا تاسو به پور تکړه شي په نوې پیدایش افترا علی الله کذبا به جنان صداقت رسول الله ذکر کې زجرن آیا جوړې دې په الله باندې درو افترا کی زمير راځي دې رجل ته ان دې په الله باندې درو جوړې یا خود قصدن بغیر د بغیر د جنون نه په الله باندې دروغ وای معنی دا چې لیونه نه دی یو معنی دا افترا علی الله کذبا د مخکنه جمله دا مطلب شو چې لیونه نه دی جنون به نشته دی قصدن په الله باندې دروغ وای او درستنه جمله مطلب دا دی چې د جنون په وجه باندې بغیر د قصد نه افترا کوي په الله باندې او مجنون کس ته لکېږي چې داغه پزله کې سو وهم واچول شي نو زبان نه بیا وهم وباسي بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والظلال بعيد بل عاطفه دي او دا اضراب دي د معطوف علیه نه معنا دا چې دا خلک ایمان نه راړي بل الذين بلکې کسان لا يؤمنون چې دا غو ایمان نشته دی په آخرت باندې فل عذاب دا نتیجه د ایمان نه راوړلو چې ایمان نه راړي دوی په عذاب کې او زلال البعید او په گمراهۍ کې وي دا سه گمراهي چې هغه د حق نه لري دا دا گمراهي حق سره هیڅ مناسبت نشته ده افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض پنځم آیات کې تخفیف اخروی نو اوس دې آیات کې الله تخفیف دنیوي ذکر کړي د نهم آیات تعلق چې د پنځم آیات سره شو افلم يروا آیاتون ګورین دا د مکه والا انکار د قیامت کې او انکار د قران کې مخلوقات ته نګوري افلم يروا ایا نه ګوري دو الی ما بین ایدیهم هغه سيزونو ته چې د دونه مخکې دی هغه چې د دونه رستو دی مراد د دې سيزونه دي خو مخلوقات درب مخلوقات ته نه ګوري چې دې مخلوقات له وجود چاور کړي دي او دا یو عالم دی چې دې ته عالم دنیا ویل کېږي عالم اخرت په دې باندې قیاس کی چې کوم ذات عالم دنیا له وجود ورکول شي نو دغه ذات عالم اخرت له وجود ورکول شي ما بین ایدیهم وما خلفهم نه مراد چې تمام مخلوقات دي او دیمه توجیه ده چې لا ما بین ایدیهم مخکنی قومونه چې نافرمانی کړي وا تباشي ویو الله ولستر کی ورکړي دي په دې سترګو دو کته شي ان شاء نخسب بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء دا اوس تخویف دی او دې ته لیکيږي لوف نشر غیر مرتب زکه مخکې من السماء راغلو بیا ور پسې ول ارض راغلو ان نشا نخسف والارسل لګي او نسخت علیهم کسفا من السماء سما سره لګي الله یې زه قادر يم چې دوی انکار کوي زه په دوه باندې زما کوم هموارو نشم او د اسمان ټوکړه په مراغو نقصب همواره به کوم په دوه باندې زما کام یا براو ور زمون په دوه معنی کې صفن یو لوی ټوکلا من السماء دبرنا هغه وخت به دوی ایمان راړي دا خو جبري ایمان دی هغه له اعتبار نشته دی ان فی ذلک لآیه لكل عبد منیب یقینا په دې عذاب راوستو کې لوی عبرت لپاره بیا بنسم آیات نو اخلا نور لسم آیات پوری الله با نمونه پیش کې په تخویب دنیوي باندې د قوم سبا لقد كان لسبعين في مسكنهم آيام بیا یو اشتم آیات کې او شلم آیات کې عداوت د شیطان الله ذکر کې بیا ور پسې دریم باب به تر اخر د سورته پوری ولقد آتینا داوود منا فضلا اختیار او عبدیت الله بیانې د داوود علیه السلام او داغه رسالت به الله ذکر کړي او درې معجزې به الله داغه بیانې د جبال التسبیح د مارغانو تسبیح او دا رنګه وعلنا له الحديد الله غلا اوس پر نرم کړي وا پشان د وړو ولقد اتینا داوود او یقینا ورکړې مونږ داوود علیه السلام ته معنا دا چې د بنی اسرائیل بادشاہ هم او د بنی اسرائیل نبی هم یا جبال او بی ما هو الطير وعلنا له الحديد دې ته لکه بیان د فضل چې مخکې ویلو چې موږ داوود علی السلام له غورواله ورکړیو هغه غورواله داو چې الله غل درې معجزې ورکړې او یا جبال نمخ کې قلنا مقدر دي قلنا مونږ ویلو غرونو ته یا جبالو اے قرنو او وی بی او وی بی داد ایاب ناغسته شوی دی خان په معنا د رجوع راځي معنا دا چې کله داوود علی السلام تسبیح وای نو اے غرونو تاسو هم تسبیح وای او او وبا په معنا د سبح راځي او درم معجزه او علنا له الحديد او نرم کړی وا مونږ هغه د پاره اوس پنام دا درم معجزه شو او دې ته جزئی فضائل ویل کیږي خان زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم فضائل دي هغه عمومي فضائل دي دا تفسیر دی د علنا له الحديد دا داګه وضاحت ته چې الله داوود علیه صلوات و سلام د باره اوس بنا نرم کړی و الله ورته فرمایل ان عمل جوړوام اے داوود سابغات زغرین چې د دشمن تور په نه لګي غش په نه لګي دا سزګرا چې هغه د اوسپنې نه جوړي پورا بدن په محفوظ وقدر فی السردین او اندازه کوا فی سر دی په کړو جوړولو کې مقدر کې دوه احتمال واخلا یو احتمال دا چې کله تک کړای جوړای د زغرو کړای جوړای هغه په یو خاص اندازې باندې جوړوم نه ډېری نری جوړاو نه ډېری غټ جوړاو درمیاني مقدار سره جوړو چې سمباله آسان وي او دویمه معنی دا چې ان عمل سابقات وقدر فی السر دا خود دنیا کسب دی دل پاره یو خاص وخت مقرر کان ټول وخت چې دې په دې ملګوا معیشت د پاره یو وخت مقرر کان زکه استاد پیدائش اصل مقصد چې دین هغه عبادت ته عبادت پکې متاثر کوم وخت مقرر قدم ای شد پر ذکر پس الله فرمایي وا عمل صالح عمل کوي د سنت موافق بعض علماء لیکي چې وا عملو کې خطاب داوود علیه السلام ته دی او دا خطاب تعظیمن دی ښا جمع تعظیمن وي یا عواملو کې خطاب چې د امت ته دی عوامل نه مراد جهاد کلی زکه زغر شته دی ستا بدن محفوظ دی ول جهاد لنزي او خطاب بني اسرائيل ته حدیث کې راځي بخاری کې روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بهترین کمای هغه دا چې د انسان لاسونه په کې استعماليږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داوود علیه الصلاۃ والسلام با خپل د لاسونو کمای خړله مزدوری به کولا زغره به جوړولې انی بما تعملون بصیر یقینا اغه عملونه چې تاسو کوی الله وزری دن کې اغه عمل زګورم ولی سلیمان الريح غدوها شهر ورواها شهر دوی مواقع ده ماکی تذکرہ داود علیہ السلام و اوس داغه د زوی تذکرہ چې سليمان عليه السلام او تابع کړی و موږ سليمان عليه السلام د باري الريح هوا دا غي چې الله ذکر کوي چې ګوره د هوا په تابع کولو کې موږ ته محتاج دي لہذا په شبو کې موږ طلاق کېږي چې تاسو یې چې سليمان عليه السلام لوی بادشاہ جنات داغه تابع وو او دغه رنګي داغه تخت وو لہذا مختار کل مشکل کشا دے حاجت روا دے د نفع د ضرر مالک دے الله وینا زمون بنداو مونږ ته محتاجو او تابع کړی و موږ سليمان عليه السلام د باري الريح هوا موږ تابع کړو الله فرمای غدوها چې سارت لل داګه چې ونو شهرون د یوې میاشتې په سفرو ورواو ها ویلې کېږي ما خام راتلل غدوها سار د وخت تلل دا 24 غنټې شو مانند دا چې د 24 غنټو سفر د دوه میاشتو سفر دا با سليمان عليه صلوات و سلام په 24 غنټو کې کو د دوه میاشتو سفر چې یو عام انسان په ګوړې باندې کې یا په اوخ باندې کې هغه د دوه میاشتو سفر با سليمان عليه صلوات و سلام په یوې رزه کې په یوې شپه کې پورا کاوه دا داغه معجزه شو او بیا تفسیری مظهری کې لیکي چې سليمان عليه صلوات و سلام به سار د دمشق روان شو نو ما خام باس په هر تر رسیدو او د دمشق نواه نه تر استحره پورې کې یو تن به سفر کوو دو میاشتو کې به دا سفر پوره کو یا کډیر تیز بلان نو یوې میاشت کې به پوره کو سليمان عليه صلوات و سلام د یوې میاشت سفر دا په یوې ورځ کې پوره کو او بیا به چې شام د استحر نه روان شو نو بابل کې بیا قیام کو ما خام بروان شو نو سار و بیا بابل کې نو د دمشق نه واخ لا تر بابل پورې دا د دوه میاشتو لار و او دا د دوه میاشتو لار چې د سليمان عليه السلام په 24 غنټو کې پوره کولا په یوې ورځ کې او په یوې شپه کې دا هغه معجزه شوه او دیمه معجزه الله ذکر کوي واسلنا له عین القطر او روانه کړی و موږ غل پاره چشمه د تانبه امام بغوی رحمه الله لیکي معلم التنزیل کې 516 کې د وفات ته اکثر مفسرین دا اقوال ذکر کوي شافعی مفسر دی تانبه بدا سے روانه ولا کوبو دوبو پشان به تانبه روانه وا او درې ورځې به مسلسل روانه وا داګه نه به هر شی جوړاو دا دوی معجزه شو اوله معجزه هوا دویمه معجزه عین القطر دریمه معجزه الله ذکر کې د جناتو داغه د پلار د داوود علی السلام درې معجزې داغه د زوی سليمان علی السلام هم الله درې معجزې ذکر کړې ومن الجن او د پیریانو نامنا او سوک یا مولو چې کار به کو بینه دی داغه مخامخ داغه مخامخ به کار کو سورته سواد وګوره تاسو سورته سواد آیت نمبر 37 روحان نرمه حيث اصاب حيث اراده چې کوم ځای اراده وکړي وا سليمان عليه السلام وشياطين او جنات كل بنائن ټول جوړون کې وغواس او په وخون کې په سمندر کې دا تابعدار جنات او دویم اخرین نور نافرمان پیریان مقرنینا تړل شوی فی الاسباد په زنجیرونو کې دا نه فرمانو سليمان عليه السلام تړلیو دوکباز فراډیان کار نه تختیدون کی معلومه ده چې مجرم له سزا ور کول جایز دی او دیم دا چې پیریم قابو کې دی شي خان زمون پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیری قابو کړو او بیا فرمایل چې دعا د سليمان عليه السلام ما ته یاد شو بیا می پرېخ کله تاسو به کتل او صحابو ته وي هاذا عطاونا فمن او امسك بغیر حساب الله ورته فرمایل اے سليمان دا زمون بخشش دی چې جنات موږ سره تابع کړی دي فمن ستا خو خدا احسان کې په خلکو او من د تبعیض د پاره ده د تمام دنیا جنات هغه نه دی مراد بعض جنات مراد دي ومن الجن او بعض د پیریانو نام یعملون چې کار به کوم مزدوري به کولم بین یدیه داغ مخامخ بیز نی ربی په حکم در رب داغ معنا دا چې دا جادو نو خه بلکې در رب حکم او دې تبیا ویل کې معجزه د پیغمبر ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير او سوک با چې کوک شوم یزغ ویل کېږي نه فرمانی کول چوری به کولم کام چور چور ته لګي سليمان عليه السلام ورته یو کار والا کوم هغه به داغه په مزاج باندې پوره نکوم کار به ګډ وډ کوم الله فرمایي و من یزیغ او سوک چې کوک شي منهم د دې جناتنا ان امرنا زمونږ د حکم نه نذقه مونږ به سکو هغه ته من عذاب سعیر د عذاب د اور سوزون کینم اگر چې دا پیره د ور نه پیدا دی لیکن د تپور باندې سزا ملاوي دي شي نو عن امرنا دو توجیهات دي یو توجیه دا چې امر نه مراد امر د توحید دی زکات سليمان عليه السلام په دعوت کې مستقل دعوت د توحید وو نو څوک کګیږي د توحید نام نو نذیق من عذاب السعید نه مراد چې د اخرت عذاب دی جهنم ته به ورځو دلیل دې په دې خبره چې څنګه مؤمن مجرم مسلمان مجرم یا انسان کافر جهنم ته ځي داسې پیره بوم جهنم ته ځي یا ان امرنا نه مراد چې د سليمان عليه السلام خدمت ته نو نزيکو من عذاب السعير نه مراد دا دنیا عذاب دی بیا فرشته مقرر وي او هغه فرشتو سره چې دینو د ور کوړه وا چې کوم کام چور پیرې باو هغه له سزا ورکول يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور مخک ویلو چې من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه باز پیریانو د سليمان عليه صلوات و سلام خدمت وکاو اوس دلته کې داغه تفسیر دی چې جناتو بس شي جوړو الله فرمای یا ملونا جوړول بعد جناتو له سليمان عليه السلام د باري ما هغه شاو چې داغه بخو خوام ما اسم موصول مبهم بیان غواړي نو مم محارب کې مم د بیان د پاره دی محارب جمع د محراب ده او محراب چې دینو دا د حرب ناغسته شوی دی حاربا حرب اصل کې لیکيږي جنگ کولو ته علماء لیکي چې مراد د دینه زید عبادت ته ځکه په دې عبادت کې عبادت کوون کې چې د نفس سره جنگ کوي نفس ورته وی چې عبادت پرېږدا دی اولاد دی نفس ورته وی چې د شاه دی اولاد دی نفس ورته وی چې دنیا کارو کاو دی اولاد دی ښا محراب دا د حرب ناغسته شي حرب جنگ ته ویل کی او حرب خوبصورته ته ویل کی سورته روم تاسو ګورئ ارچ دي هغه کسان چې ایمان راوړ دي عمل کې د سنت مطابق نو دو بوي فی روزتن په باغونو د جنت کې یحبرون خوبصورت یو سرون په مان د خوبصورت هم راضی ښا معنا دا چې جمعهونه چې دي عبادت خانه دا خوبصورت هم پکار دي او دا زید جنگ مده شیطان سره جنگ کیږي نفس سره پدې کې جنگ کیږي نو محارب دا د محراب جمع ده مفسرین لیکي چې مراد د دینه بیت المقدس دی او نور عبادت خانه جوړول دا دلیل دی په دې خبره چې حق پرس بادشاہ وي عبادت خانه جوړول دا د غزي مواریدا جماعتونه جوړول دا د غزي مواریدا نن سبا تاسو ګوره یو کلی کې جماعت جوړیږي دا غیله پروت کې چند کیږي ولې ځکه حکومت توجه نه ور کوي اوس کلونه کالجونه یونیورسيټي جوړي جماعتونه نه جوړي ګور لومبنه عمل د جنات الله ذکر کې چې شیطانانو جناتو نه با سليمان عليه صلوات و سلام کار غستو چې عبادت خاني به په جوړولې نو مراد د دینه بیت المقدس ته او نور عبادت خاني نو هر کله چې محارب کې معنی د خوبصورتۍ شته معلومه ده شو چې جماعت خوبصورت کول جایز دي ښه اختلاف شته په دې کې فتح القدیر کې لیکي علامه ابن الحمام رحمه الله بعض احناف زمونږ وی چې جماعتونه خوبصورت کول مکروه دي هغه وجدا چې په خوبصورته معنی چې کومې پیسې ته لګای هغه غریبانو لور کا مستحقین لور کا مال مزه یا کوا جماعت جوړ دې عبادت پکې کیږي نور پکې نه لګي باران پکې نه وریږي محفوظ دې بس دغه عمره مقدار سره جماعت پورا دې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي د خوبصورتۍ اجازه نه ورکړې اول دا چې ډیرو احادیثونو دا خبره ثابته ده چې د جمعتونو د جمعتونو خوبصورت کول د قیامت پر نخو کې او نه خدام په دغه بنیاد زمونږ بعض فقها یحنا فرمایي چې جمعتونو خوبصورت کول مکروه دي او باز فقها یحنا فرمایي چې بلا کراهت جماعتونه خوبصورت کول جایز دي د مقصد د باره چې خوبصورت لګي او د تلو قلبي میلان ورته وی چې لاړ سم دلته کې منځ کوم دا زمونږ د احناف دوه قول شته نو اوس محاکمه او بین القولین د دوړو اقوالو په درمیان کې فیصله څه ده هغه دا چې یو متولی دی او دوی مالک دی متولی جماعت نشي خوبصورت کوله محتمم جماعت نشي خوبصورت کوله ځکه هغه سره پیسې چې هغه د چندي پیسې وي غیر متولی دی یو تن له داغه ذاتی پیسې دي هغه ذاتی پیسو باندې هغه جماعت خوبصورت کې نو جایز ده ځکه سليمان عليه صلوات و سلام چې جماعتونه خوبصورت جوړول دا داغه ذاتی مالو باغی خوبصورت کول وتماثيل او نقشنا نقش نگار خوبصورتی او دریم قول دی چې مراد د دینه د انسانانو د انبیانو تصویرونه دي نه پاغه شریعت کې د انسانانو تصویرونه جوړول جایز دي ښه زمون په شریعت کې تصویرونه جوړول ناجایز دي او حرام دي تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې بهتر بدای چې تماثيل نه مراد چې د بیجان سيزونو تصویرونه دي ښه ځکه تصویرونه جوړول په هر شریعت کې حرام او فرمایي د ابراهيم عليه صلوات و سلام دراتلو نمخ کې پام بیا باندې تصویرونه جوړول حرام شي ابراهيم عليه السلام هم فرمایلی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون دا څه فوټوان دي چې تاسو جوړ کړل دي او تاسو د هغه عبادت کوونکی حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوری دلې دي چې وی فرمایل کل مصور فی النار هر تصویر وخون کې د جهنم تزیم او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یجعل له بكل سوره صورها نقشا فيعذبه فی جهنم کم تصویر چې د په دنیا کې جوړ کړو الله بدل دا غ تصویر په ذریعہ په جهنم کې سزا ورکړي عبد الله ابن عباس نه شاګرد تپوس کړي هغه چون کې مصورو عبد الله ابن عباس ورته فرمایل فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه کته خامخه فوټوان جوړای نبیا د ونه جوړوان او داغه جان آغا مخلوق جوړوا چې پای کې لا روح فيه چې پای کې روح نشته دین او بیا محدثین لیکي د حدیث په تشریح کې چې دا حدیث عام دی ښا هر مسافر مراد دی کاغه د دې شریعت مصور دی او که د مخکنو شریعتونو مصور دی دا روایتونه دوه ما تاسو ته وي او دا دواړه د امام ترمذی رحمه الله دی کتاب روایتونه دي ښه دواړه روایتونه عبد الله ابن عباس دي لہذا وتماثيل نه مراد نقشونه فوټوان د هغه مخلوقاتو چې هغه بیجان وي جاندار نه وجفان او خانکونا کل جواب پشاند طالبونو وقدور او دیګونا جمع د قدر غټ دیګ مراد دی راسیات چې مضبوط لاړ وي خپل په ځای باندې اعملوا على داوود شکرا الله فرمایي چې موږ ورته وی عمل کوي اے اولاد د داوود علی السلام د شکر وقلیل من عبادی الشکور او ډیر لږ دي زما په بندګانو کې شکر کوونکي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض بیانې کې عجز د سليمان عليه السلام لوی پیغمبرو بادشاہ مو نبی مو لیکن بیا هم د موت نه بچ نشو موت پراغه ښه معلومه ده شو چې موت موت راتل په پیغمبر باندې دا د رسالت منافی عمل نه دی او دیم دا چې نبی ته میت ویل دا ګستاخی د پیغمبر نه ده پیګه کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل شي ویل انک میتون و انهم میتون زمان نبی ته وفات کیدون کې معنی دا چې ستاسو د بدن نه روح اوزي او د دې خلکو د بدن نه هم روح اوزي میت اطلاق علی کیږي چې روح د بدن نه پرواز وکي کل نفس ذائقه الموت هر نفس کون کې د موت الله عجز د سليمان عليه السلام ذکر کړي او عجز د جناتو او بیا عجز د سليمان عليه السلام چې الله ذکر کوي په دوه طریقو یو طریقه دا اگر چې نبی وو اگر چې بادشاہ وو بیا هم د مرګ نه بچ نشو یو طریقه دویمه طریقه دا چې د مرګ نه رستو اس حرکت نشو کولای ځان ټینګولې نشو پامسا ټینګو مفسرین لیکي کان سليمانو میتن قائما فی محرابه سنتن موت پر راغې او د بیت المقدس تعمیر پوره شوه نو الله رب العزت په دمانه موت را وستم میتن قائما فی محرابه سنتن یو کال پوری هغه دانچا د سليمان عليه صلوات و سلام د لاش هغه ولاړه او سهاره چې وانه هغه امصاب ما دلهم الله فرمایي فلما قضینا کلا چې موږ فیصله وکړه پاغه باندې د موت ما دلهم خبر ورنک جنات تعالی موتي په موت د سليمان عليه السلام الا دابت الارض مگر وینه د زمکه تا کولو چې خړلای من ساته هم ساداغم د سليمان عليه السلام لختان چې پاغه باندې به جنات رټل پاغه باندې به انسانان رټل پاغه باندې به چې نو مجرمان رټل معلومه دا شو چې لخته ګرځول دا سنت د انبیاو دی بیا خاص کر چې بادشاہ وي تبینت الجن ظاهر شو حال د پیریانو په خلکو باندې الله کان یعلمون الغیب کچرته دو په غیب پی دی غیب نه مراد چې حال د سليمان عليه السلام الله ته پټ کړو مال بسو دو بنوي سار شوی فل عذاب المهين په عذاب شرمون کې کې فلما خر تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب نو په دې صورت کې چې الله کانو یعلمون الغیب دا بدل استعمال به د جنان الجن مبدل منه الله کانو یعلمون الغیب بدل استعمال چې جنات باندې د جناتو حال کار شو او دویم احتمال دا الله کانو یعلمون الغیب بدل استعمال نه دی بلکې خلکو ته د جناتو حال کار شو چې د عالم الغیب نه دی عالم الغیب صرف یو الله دی لقد كان لسبعين في مسكنهم آيام تخفیف دنیوی باندې الله ناشکر واقع ذکر کوي قوم سبا د ملک بلقیس قوم او یقینا وو قوم سبا د پاره په مسکن هم داغو په پاتې کې درو زینو کې مساکنم داغي محلات مکانات آیت نخد عبرت الله رب العزت دو قومي سبا د هدایت د بار دیالس انبیا لګلیو ابن کثیر لیکي مظهری او دا سبا چې دینو سبا بن عبد الشمس چې د قبيله سردارو مظهری کې لیکي چې دا غلس زامنو پای کې شپږ یمن کې سردارانو او سرور چې د په شام کې سردارانو بیا مزری کې دا غونمون هم لیکل دي لقد كان لسبعين في مسكنهم ايام یقینا وو قوم سبا د باری فی مسکنهم دا په مکاناتو کې آیت النخل عبرت جنتان ان یمین و شمال باغونه ډیر زیات دو باغونه مراد نه دي بلکې دلته کې تسنیه برای تکثیر ده ډیر باغونه وافر باغونه لکه سوره الرحمن کې براش یا جنتان نه مراد چې د دوه قطارونه دي د باغونو په یو قطار کې بشمار باغونه په بل قطار کې بشمار باغونه ان یمینن خی طرفنا و شمالن غس طرفنا الله ورته فرمایلی کلو خرای من رزق ربکم در رزق در رب خپلنا چې مال شي نو عبادت کوي ورپسې فرمای وشکر الله شکر کوي داغه او شکر نه مراد چې دینو عبادت دی بلتون طیبتون و رب غفور کلی دی خوبصورتا بلتون کلی دی طیبتون مزیدار ډیر خوبصورتا آب و هوای مناسب ده او زهريله حیوانات الته کې نشته ده ځکه چې کوم ملک کې زهريله حیوانات زیات وي دالته کې رنگارنګ مرزونه راځي کرونا وایرس وایرس راځي هزي راځي ادا غرنګي فالجون راضی یو مرض راضی بل مرض راضی ځکه زهريله حیوانات زیات داغه کوچ باندې انسانانو باندې اثرات شي بلتون کله دې طیبتون مزیدار او بل خبره ساسو تعلق هغه ذات سره دی چې هغه بخنه کوونکې دی بتقاضای بشریت کو گناہ وشي نو توبه وباسي الله به معاف کړي ورپسې فرمای ورب او تاسو تربيت کوون کې چې غفور بخنه کوون کې دی فاعرضوا فارسلنا عليهم سل العرم اگر چې کله خوبصورت او اگر چې رب بخنه کوون کې لیکن دون شکر یو مخالفت یو کو الله ورته فرمایلی وشکرو شکر وکای دو د شکر په ځای باندې ناشکری وکړه سبب د عذاب الله ذکر کې فارزو مخې واړو دې ته لکه کې سبب د عذاب فارزو مخوالو دو فارسلنا عليهم سر العرم را خلاص کوم پاغو باندې سیلاب د بند تړلې شوی سیلاب د بند تړلې شوی د عذاب تذکرہ ده او تذکرہ چې الله کې نو په عارم سره کوي سیلل عارم عارم کې مختلف توجيهات دي یو توجیه دا چې عارم ویل کې خطرناک سیلاب ته او دویم دا چې عارم ویل کېږي سری وبوته خطرناک وبو چای کې هارن د هلاکتو او بعض علما لیکي چې عارم په معنا د غر راځي الله په دوه معنی غر راو غرزاو ځکه عارم چې دا د عرامتن مشتق دی اراما سل کې لیکي کې طاقت او قوت ته دیو طاقت ورشه په الله راو ورځو چا غرو او عارم هغه بند توم ویل کېږي چې د کم بند په ذریعہ باندې وبې ساري شوی هغه هم په شان د غر وی کنه او ملک بلقیس دا بهترین سیلاب بهترین بند جوړ کړو د مقصد د باره چې او به کمی نو دې سره به ضرورت پوره کیږي الله بیا غ بند راو ورځو او به اخلاص شو او تفسیر مزری قائس ثنا الله رحمه الله فرمایي چې عارم ځنګلي منګکانو ته ویل کېږي هغه ځنګلي منګکان الله په غر باندې مسلط کړو هغه سورې کو سورې کو اخر دا چې غر کمزورې شو او به پی راغلې دا ټول کله تباش باغونو هم لاړل انسانانو هم تباشلم وبدلناهم الله فرمایو بدل کی ورکړه موږ هغه ته به جنتهم په وس د باغونو داغو کې جنتین ډیر باغونه نور ولیکن هغه داسې او زواتای اوکلن خمتن ډیر باغونه زواتای اوکلن خمتن به خوند خوراک والا من صدر قلیل او دغه رنگي سلګي ډېری بیره داګه هغه ونی پاتې شوي نور حرس لاړل مفسرین لیکي چې خمتن هغه میوه ته ویل کېږي چې نوم یې اخلي د شوق د پیدا کېږي چې وخورم لیکن کله چې وګوري شوق د ختم شي دغه شانتي میوه الله غول ورکړي او اصلن چې دینو د عطف د په اکولن باندې خان هغه ونی ته ویل کېږي چې پای کې میوه نه چې آبادی زیاتوان هر طرف نه امن او امانو کې وطن به د شپې ته پریشان بنو او کدرځي به ته بیا هم پریشان نه نه دا کوا نه قتل غارتو معنی دا چې هر سړی مالدار او ډاکې ته محتاج نو نه ضرورت ورته و د ډاکې دا ذکرې می پیدا کړیو چې پای کې امن او امانو بارکنا فیها الله فرمای مونږ پکې برکتونه چولیو نو برکت برکت ملکنا شام فلسطین او اردن قران ظاهرا تنقلی احکارام وقدرنا فيها السير او په اندازه کړو موږ په کلو کې سفر په یو خاص مقدار سره مان دا چې سار بروان شوي نو اشراق وخت یا چاش وخت کې با کلی ته ورسېدې نه پکې چړای و نه پکې تنګي و نه پکې سمندري وي مان دا چې برکتی لار و برکتی یو خاص اندازه مراد ابن کثیر لیکي چې مراد د دینه چې اته ملا یا لس ملا په دغه مسافت به دو شام ته ورسېدل اردن ته او فلسطین ته به ورسېدل او بیا قران ظاهرتا د سبا او د فلسطین په درمیان کې الله رب العزت وافرم کلی پیدا کړیو تقریبا 4700 تفسیر کبیر لیکي چې 4700 چې د کلی آبادو او بیا په یو یو کلی کې چې دینو زر یو نیم زر کورونه بیا په یو یو کور کې چې د 10 15 کسان 20 25 کسان مانه دا چې د علاقه آباد وي ټوله او کله چې دوی سره مال زیات شو دوی چې یا الله زموږ د کلو په درمیان کې لريواله راوړل الله ورته فرمایلی سیرو سفر کوي فیها پدغه کلو کې لیالي د شپې وایامنو درځي دلته شپه مقدم کړه اوس دا هغه کیسې کیږي افسانې کیږي ومزقناهم موږ ټوکلي ټوکلي کړو کله ممزقن په پوره ټوکلي والي ان فی ذلک الایات لکل صبر شکور یقینا د قوم سبا په تبای کې لوی عبرتونه دي لپاره د ډیر صبر کوونکي زیات شکر کوونکي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنهم عداوت د شیطان الله ذکر کوي او دغه رنګي دغه د قوم سبا د هلاکت بنیادی سبب هغه اتباع د شیطان وخه تبا ذکر شلو چې د شیطان تابعداري کوله آیات کریمه د مشکلات القرآن نه ده زګه د دې آیات کریمه ډیرو آیاتونو سره تعارض دي دلته کې الله فرمایي ظنه ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه رختیا بیا مونته عليهم په دې قومي سبا باندې ابلیس او ابلیس ظنه خپل ګمان دلته کې ورته ځوان وي سورته حجر تاسو ګورئ سورته حجر قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين شیطان وې ای زما ربا په سبب د دې چې تاسو گمراه کړم لأزينن ضرور زب خسته کم دو تافل لرزه پزمک کې ډیر مخلوقات ولا اوغینهم اجمعین زب گمراه کم ټول او دلته کې چې ابلیس ظنه سورته بنی اسرائیل وګورئ سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 62 قال ارايتك هذا الذي كرمت عليّ خبر را کمال ای زما الله هاذا مختصر المانی کې لیکي چې هاذا تحقیر د پاره راځي هاذا دا ادم الذي اغا کرمت علیا چې تا د عزت ورک په ما باندې لا ان اخرتنی الی یوم القیامه کتا رستو کلم تر قیامت د پوری مطالبه دا وا چې تر قیامت د پوری بز ژوند دې لیکن تر قیامت پوری بنی ضرور زبونی وم من عبادک استاد بندگانو نا نصیبا حساب مفروضا کټکړې شوی ولا ذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانام زبدو سره په مال کې شریک شم معنا دا چې مال به زما په اطاعت کې خرج کړي مال به په شرکیات او په بدعات او پرس مو رواج کې خرج کړي وګونه د سارو زما د رضا د پاره د غیر الله د رضا د پاره ولا امرنهم حکم ورتکم فلا یغیرن خلق الله دې د پاره چې بدل کې د الله دین حلال به حرام کې حرام به حلال کې ومن يتخذ الشيطان وليا الله فرمایي چا چې ونی و شیطان دوست من دون الله ما سوا د الله نه فقط خسر خسرانا مبینا نګور دا آیات ته بلکې دوا آیاتونه دي چې دې آیاتونو دا خبره ثابتېږي چې دې شیطان یقین وخه دلته کې الله فرمایي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه دلته کې تعبیر په ځوان سره وکړو نو بعض علما لیکي چې چونکه شیطان خبره د مستقبل کړي و او خبره د مستقبل چې دین واغز ونی وی خان خبره د مستقبل ځونی وی اگر چې متکلم خبره یقین سره کوي هر کله چې دا خبره شیطان کولا خپل په ګمان کې یقیني کولا خو خبره چون کې د مستقبل وام او خبره د مستقبل چې نو هغه ځون نیوي یقیني نیوي خبره د مستقبل د پیغمبر یقیني وي چې الله ولې اطلاع ورکړي چې داسې بکی تاسو ورای نو هغه وخت سره د شیطان په خپلوم یقین نو ځکه خبره د مستقبل وام نو د دزړه کې په خپلم ګمانو چې داسې به حکم او کنه ځکه تمامه دنیا گمراه کول دا هو ګران کارو خو شیطان چې دینو خپل هغه ګمان رختیا بیا مونته او بعض علماء لیکي چې مراد دا دی چې ګمان صحیح یا صدق مقابل د خطا دی یعنی خطا نشو ولقد صدق عليهم او یقینا اختیار بیا مون تعالیهم په دې قوم سبا باندې یو توجیه ده د من کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې من بیان یده او المؤمنین نه مراد کامل مؤمنان دي چې هغه انبیا دي هغه پیغمبران دي او رسولان دي من بیان یشو او المؤمنین نه مراد کامل انبیا دا جمله بیا په عصمت د انبیا او دلیل ده یو توجیه ده دیمه توجیه دا چې من المؤمنین نه مراد چې من تبعیض یدهم اول مؤمنین نه مراد د عام انسانانو مؤمنان عام انسانان پای کې باز چې دینو د شیطان د پنځه نه محفوظ شلم اگر چې شیطان گمراه کړیو لیکن په وخت د موت کې توبه وکړه الله دغه توبه قبول کړه یا من المؤمنین نه مراد د قومي سبا بعض مؤمنان دي او بعض روایتو کې راځي چې من المؤمنین نه مراد چې دي وهم 70000 الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب دا هغه 70000 مؤمنان دي چې دوی به جنت ته ځي به حساب او بغیر د عذاب نه وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ دفد وهم چې شیطان دا خلک خپل په اختیار گمراه کړي دي الله فرمایل چې نادا سن دام وما كان له نو د شیطان علیم په دې خلکو باندې من سلطانن سغلبا الا لنعلم دا خو الله امتحان کوي چې څوک پاس کیږي او څوک فیل کیږي الا لنعلم مگر دې د بارا چې کار کومګم یا لنا نما په معنا د جدای چې جدا کومګه من ها غسوب یؤمنو بالاخره چې داغه ایمان دی په آخرت باندې ممن هوا دا غچانا چاغه دی منها فی شک د قیامت نه په شک کې الله چې دا موږ دیو بل نه جدا کو وربک علی کل شیء حفیظ او ستاره په هر سمانه حفاظت کوونکې دی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله باب ثالث دے تر آخر د سورۃ پورې ابتدائی دو آیاتونو کې آیت نمبر 22 آیت نمبر 23 کې بیانېږي نفي د شرک په دوام او دا غرنګ رد بکې دی وی شوبه چې ملائک چې دینو مکه مشرکین بعد ملائکو عبادت کو او نظریه دا چې دا ملائک به موږ لپاره د قیامت شفاعت قهري کوي الله به مجبور کوي موږ به جنت تبوزي الله عجز د ملائکو ذکر کوي او د دې شوبې سلور جوابات به ور کوي بیا آیت نمبر 24 نو اخلا آیت نمبر 27 پورې دلیل عقلی اعترافي او سلور طریقې بلکې پنځه طریقې بعد تبلیغ بیانېږي آیت نمبر 28 کې بیانې کې صداقت د رسول عمر سننا کې الا کافت للناس بشیر و نذیر 29 30 کې بیانې کې زجر په انکار د قیامت اور سره بیانې کې تخفیف اخروی 31 نواخلا 33 پورې و بیانې کې جنگ پرز د قیامت د تابع او د مطبوع چې مشران او کشران به پرز د قیامت جهنم کې جنگيږي 34 کې بیانې کې زجر په انکار د رسالت او 35 کې بیانې کې سبب د انکار چاغه ته لیکيږي د دنیا محبت او یو اعتراض بکې مشرکین وقالو نحن اکثر اموالا و اولادا دا اعتراض دی داو که چرته مونږه جهنميان وې یا مونږ الله ته پسند نه وي الله مونږ لمال ولې راکاو الله مونږ له اولاد ولې راکاو ما نحنو بمعذبین مونږ ته عذاب نه ملاويږي دا یو اعتراض دی د دې درې جوابات به خان آیت نمبر 36 کې لوم باندې جواب ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لہذا فراخ رزق ملاوي دل دا دلیل د اکرام نه دی اوایت نمبر 37 کې دویم جواب وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا مال او اولاد سبب د اکرام دی په شرط دی چې تم تابعداري او ستا اولادم تابع وي نو مال اولاد چې دین نو دا صدقه جاریه ګرځي او بیا ور پسې 37 کې بشارت دی مؤمنانو ته او 38 کې زجر دی سره د تخویف نام 39 کې بیا دریم جواب دی او سره به اعاده وی د دلیل عقلی 41 نواخلا 42 پوری بیانې کې چې د ملائکو سره تخویف اخروی نه 43 کې بیانې کې زجر په انکار د قران او درې اعتراضات به الله د مشرکانو ذکر کړي رمنه اعتراض قالوا ما هذا الا رجل يريد او دیم اعتراض وقالوا ما هذا الا افكم مفترا ادرم اعتراض الناس الا سحر مبين د 44 کې بیانې کې جواب د درې واړو اعتراضات او ما تینا من کتاب من کتب یدرسونها 45 کې بیانې کې تخفیف دنیوي منکرین قران ته بیا چې تاریخ نواخلا 50 پورې پنځه اعتراضات به قوم ذکر کیږي پنځه اعتراضات یو اعتراض دا چې دی لیونه دی نعوذ بالله جواب راغی ما بصاحبکم من جنان ستاسو په گاون کې پاتې شوی دی ستاسو نه سبي دی څنګه دی ودی شو دویم اعتراض دی طلبګار د دنیا دی سرداری غواړي مال دولت غواړي جواب راي قل ما سالتكم من اجر فهو لكم نه مال غواړم نه سرداری غواړم بلکې تاعت او تابعداري غواړم بیا 51 نو اخله 54 پورې تخویف اخروی به ولید الذین زعمتم من دون الله او یا زمان نبی راو بلای امر توبیخی دی الذین هاغ ملائک زعمتم چې تاسو ګمان دي چې دا خدایان دي زعمتم انهم الہتن چې تاسو ګمان دی چې دا ملائک معبودان دي من دون الله ما سوا د الله نه را وبلای پرز د قیامت پاو د جهنم نه بچ کول شي یا الذین مراد دینا معبودان باطل دین او یا زمان نبی ادو الذین رامدد شو وای الذین هغه معبودان تازام تم چې تاسو ګمانو چې دا معبودان دي من دون الله ما سوا د الله نه والله دا و عجز ذکر کې په سلورو طریقو رمنه طریقہ لا یملکونا اختیار نه لري دغه معبودان باطلان یا دغه ملائک مثقال ذره په مقدار د ذره په مقدار د ذره ذرتن په مقدار د ذره د حاجت پوره کولو چې تاسو حاجت پوره کی په مقدار د ذره تاسو حاجت نشي پوره کوله فی السماوات دی پاسمانونو کې ملائک دی ولا فی الارض نه پزماکه کې تاسو بوتان عاجز دی او دوی ممالهم ان نبوی دغه ملائکو د پاره فیهما په دې دواړو کې زمین او اسمان کې من شرکن صبرخام د دوی اس برخه نشته دی نه پاسمان کې نه پزمکه کې حقيقي ملکیت پاسمانونو د الله دی حقيقي ملکیت پزمکو هم د الله دی د دې معبودان باطلو د دغه ملائکو چې د په زمين او اسمان کې صبرخه نشته دي او درېمه طریقه دی چې ومالهم اوس کې وطن دا وی چې کې دیشي اختیار نشتی ملکیتم نشتی کې دې چې الله دې ملائکه نه مدد اخلي لکه نن سبام تر سره خلک وین کنه نو الله فرمایي وما له نشته دې الله لرام منهم دغه ملائکه نه من ظهیرن سو مددگار الله مددگار ته محتاج نه دی الله ته د ملائکه ضرورت نشته دی سلمه طریقه ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له مونږه عبادت په دې نیت باندې کوو چې پرز د قیامت رب مجبور کیو مونږ د جهنم نه وباسي الله فرمایل چې نه داسې هم نشي کېده ولا تنفع شفاعت او نفع نور کې سفارش د ملائکو عنده پنځ د الله الا لمن اذن له مگر هغه چا د پاره چې الله اجازه وکي هغه لپاره چې د سفارش دی وشي نو معنا دا چې پرد د قیامت سفارش ته دی خو بشر د دې چې سفارش کوونکې هم مسلمان وي چا نه پاره چې سفارش کېږي هغه مسلمان وي دریم شرط ورله دا دی الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا سوره النبا اخر حتا اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتا نه معلومه دا شو چې فرشتو باندې الله خوف راوستي دا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې الله یو فیصله کوي نو اعلان شي په اسمانونو کې اے فرشتو متوجه شي الله یو اعلان کوي نو هر کله چې دا فرشتي متوجه شي نو دوی یریږي نو کله چې اعلان وشي نو بعض ملائک آغی چې د خوف په وجه باندې د الله په کلام باندې پوښوي نه دیو جنا د نور ملائکو نه تپوس کوي قالو ماذا قال ربکم رب سووي مونږ باندې ير راغلی با دا غیر په وجه باندې مونږ رب خبره پورا نه داورېدلې دا اعلان د سشیو ماذا قال ربکم ساس رب سو وی قالو دا ملائک ورته وی الحق حق خبره وکړه هغه دا چې رب اجازه ورکړه د سفارش چې ملائک تاسو په ورځ د قیامت سفارش کولای شئ وهو العلی الکبیر اغه ذات اوچت دی او لوی ذات ته قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله دلیل عقلی اعترافی او پنځه طریقې الله د تبلیغ ذکر کړي او یا زمان نبی من يرزقكم سوق دې چې رزق درکې تاسو لرا من السماوات د برنام د باران په شکل کې والارض او د زمکه نه د فصل په شکل کې ظاهر چې دا کافران دوبه عنادن تعالی جواب نه درکې نو ته خپل وایې چې الله الله رازق دې رزق راکې مونږ لا من السماوات د برنا ول ارض او د زمکینه دا لومبره طریقه د تبلیغ و معنا دا چې شروع کا تبلیغ د رزق نام چې دا کافر رب رازق غني نو هر کله چې رب رازق غني نو ته په اعتراض وکړه ته په سوال وکړه چې تاسو رازق څوک دی نو خامخا دوی به وی چې الله دی او کدو نه وی نو بیا به یو بل باندې اعتراضونه کوي چې اوسه پوری خو تاسو رازق الله غنه اوس چې محمد تاسو نه تپوس کوي نو تاسو انکار کوي چې رب رازق نه دی نو هر کله چې دوی رازق الله دې نو ورته وي چې معبودم الله دې کنه چې رازق الله دې تاسو رزق الله درکې چې تاسو یو اهم ضرورت هغه پوره کړئ نو معبودم هغه وګڼئ دا لومبنه طریقه د تبلیغ شو دویمه طریقه د تبلیغ الله فرمایي و ان او یاکم لا لا هدن او فی ظلال مبین دته لیکي حکیمانه طریقه د کافرو چې کوم غلطي ده په غلطه باندې هغه له تنبيه ورکام او تنبيه چې ورکای نو د هم په حکیمانه اسلوب په نرمه لهجه سخت خبره نه نرمه خبره او کاو دې مقصد د پاره چې مخاطب سوچو کې او هغه ته د فکر موقع ملاوي شي دته لګي حکیمانه طریقه او یا زمانه بي وان او اياكم وان ياز او اياكم يا تاسو لا لا هدن په هدایت یو او فی ضلال مبین یا په گمراه اخکار کیو دا څه خونی شي کې دي چې دواړه فریق په حق کوي دا اجتماع د نقیزین راضی یا بز په حق ایم یا به تاسو په حق ایم یا بز رختیا ویم یا به تاسو رختیا ویم دا څه کونی شي کېږي چې موږ دواړه په حق یو او دواړه په دروغ یو په دغه وجه دلته کې ان مقدم کخه ان اسک مقدم او بیا ور پسې په طریقه د لف نشر مرتب الته ان مقدم ک رستو هدن مقدم ک مخکې ایاکم مؤخر ک رستو چې د فی ظلال مبین مؤخر ک اشاره کې دې خبره تا چې هدن ان سره لګي او ایاکم چې دی فی ظلال مبین سره لګي معنی دا چې زه په هدایت يم او تاسو په گمراهی ښکارا کیئ نو هدایت بل یو خبره دې ته لګي طریقه د لوف نشر مرتب او دویمه خبره هدایت سره اعلی ولګاو او زلال سره فی ولګاو ښا ځکه هدایت اعلی دی د گمراهی نه او گمراهی چې دنو هغه پټه ده هغه معنی آسماني کتابونو کې څه دلیل نشته دی اسمان د طرف نه پاګې معنی څه دلایل نه دی راغلي قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون مزید حکیمانه انذار طریقه د تبلیغ هر کله چې تاسو مشرکان له دعوت د توحید ورکوي نو جرم طرف ته دا اعلان پیدا کې چې جرم کې مبتلا یې دام په نرمه لهجه او یا زمان نبی لا تسالون تاسو باندې شي کېده تاسو نه اما د هغه جرم نه جرم نه چې مونږ کوو اما اجرم نه اگر چې جرم نه دی لیکن تاسو ورته جرم وای ولا نسالو تاسو باندې شي کېده مونږ نه اما دا کارونو تعملون چې تاسو کوي دته ملي کې حکیمانه انذار چې پرز د قیامت به مجرم او غیر مجرم دواړه جمع شي رب زمون فیصله کوي دې کوم کافرانو ته تنبیه ورکول مقصود دی چې کوم مجرم دی هغه به جهنم ته ځي چې کوم غیر مجرم دی هغه به جنت ته ځي معنا دا چې ټول عمر په دنیا کې نه یو بلکې موږ باندې به مرګ راځي موږ برب ته پیش کیږو او یا زمانه به جمع کوي با زمونږ رب پرز د قیامت بیا ما فیصله کی زمون په درمیان کې په انصاف او هو الفتاح العلیم او هغه دې فیصله کوونکې په په فیصله قل وای زمان نبی ارونی الذین الحقتم به شرکا دا بل طریقه ده معنا دا چې دلایل سابقونه دا خبره معلومه شوه چې رازق الله دی خالقم الله دی مدبرم الله دی نو ما ته خو ساو د معبودان باطلا دو په دنیا کې څه پیدا کړي دي چاله رزق ور کړي دي څه تدبیر کړي دي په کائنات کې او آیا زمان نبی ارونی الذین او قیمته کسان الحقتم بی شرکا چې یو ذکر دي تاسو الله سره شریکان تاسو الله سره شریکان غنئ صفات اولوہیت ور لور کوي دا الله چې کوم صفات دی هغه تاسو هغه له ثابتوي الحقتم چې تاسو هغه له چې د صفات د اولوہیت ور کوي استحقاق د اولوہیت غنئ کلا هیڅ چری دا سینه دا بل هو الله العزیز الحکیم بلکې هغه الله غالب دی د حکمتونو والا هغه معبود دی او تاسو دا مزعومه معبودان چې دینو دا معبودان نه دي بحری محیط کې لیکي امام اندلسی رحمه الله ارونی کی مطالبه د دلیل ده چې دلیل وخه مونږ ته چې تاسو د معبودان باطل او دلیل عبادت کوئ په دې باندې تاسو سره څه دلیل دی آیا په کائنات کې څه شی پیدا کړی دی یا تخلیق کړی دی یا مرزوق لرزق ور کړی دی یا تدبیر کړ دی د کائنات ذکر رسول چې دین واغه مبلغ د توحید دی الله یوانه خلق ترسي وما ارسلنا کونی لګره مونږه ته الا کافتا للناس مگر ټول خلقو د پاره بشیرن ير ور کوم زیر ور کوم کې چې څوک منی او لوزیر ور کوي ونذیرن او ير ور کوم کې کافتن په معنا د جميعا دی ښا زکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیاست چې هغه تمام انسانانو د پاره دی هغه کوم عرب دی او کاجم دی او دا خصوصي فضیلت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا داسې فضیلت دی چې الله کریم بل هیڅ چاته نه نصیب کړي ابراهيم عليه السلام ته هم دا فضیلت نه دی نصیب نوح عليه السلام شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء دا لوی لوی انبیاء تیر شوی دی الله کریم دا فضیلت چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو دی چې ما ارسلنا ک الا کافتا للناس تر قیامت پورې د تمام انسانانو د پاره رسول ثقلین دی انسانان دی او جنات دی موجود دی او غیر موجود دی تور دی او کسپین دی دنګ دی او کمندری دی ټول د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کان النبی یبعث الی قومه خاصتا نبی باندې لګل کېد خپل قوم ته خاص کر وبعثت الى الناس عامه او زله ګل شم د تمام خلکو د هدایت لپاره لکه الله فرمایي قل یا ایه الناس انی رسول الله الیکم جميعا او یا زمان نبی اے تمام خلقو عرب یو کا عجم یی زستا سو ټولو د پاره رسول یم او سوره بقره کې الله فرمایي یا ایه الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اے خلقو دا خپل رب عبادت وکړئ او سورته فرقان کې تیر شلو ليكون للعالمين نذيرا دې د پاره چې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم للعالمین انسانان او جنات دو د پاره نذیرن ير ورکونکي او دال یکون للعالمین نذیرا تفسیر ابن کثیر لیکل دی د آیت کریمه په تفسیر کې متا هاذا الوعد الذي تعدنا اغه وعده چې تم سره کوي چې تبوي فنا برازي په دنیا باندې قیامت به قائم کیږي نو دا خبره د کافرو د مکی والو چې ونه استهزاء ان وخه نیټه مقرره دی یوه ورځ ده لا تستاخرون چې تاسو ورستو کې دي نشي انه دا غرض نه ساعتن یو ساعت ولا تستقدمون نه به مخکې کې دي شي نمیعاد یوم امام زحاق رحم الله فرمایي مراد دینا یوم الموت ته رز مقرر دا موت بدر باندې راځي او هر کله چې پتا باندې موت راغی نو ستا قیامت صغرا قائم شو وړو کې قیامت او دویم قول دا چې میعاد یوم نه مراد یوم العذاب او بعد وی چې یوم قبر مراد ده او بعد وی چې یوم القیامت مراد ده وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر په همت ډیر په استقامت ډیر په جذبه مسله د قیامت په مکه کې بیانوله مکی والو تعجب وکوم چې د دومره سختې سره دا مسله د قیامت بیانې او انذارم پاجيبه انداز کې لکه مخکې شپږ طریقې ذکر پنځه طریقې ذکر شوې معلومیږي چې قیامت راتلونکې ده نو څه کسان یو لګل اهلي کتاب خواته چالي کتابونه تپوسو کې چې دلته یو تن راغلی دی محمد دا غنوم دی مونږ ته وی چې قیامت به قائم کیږي قیامت به قائم کیږي آیا واقعي قیامت شته نو اهل کتاب خو قیامت منی او ورته چې قیامت راتلونکې ده دا پیغام مکه والو تراغه نو مکه والو وې چې مونږ ستا کتابم نه منو د اهل کتابو کتابم نه منو وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړي دي هر کله چې دوی ته پته ولګي دا چې اهل کتابم قیامت منی داوود کتابونو انکار مو وکړ ستا د دې مسلې اقرار کې او تصدیق کې چې قیامت برازي نو تفسیر مظهری او امام بغوی دا دواړه بزرگان فرمایي چې ولا بالذی بین یدیه نه مراد کتب منزله مدارک التنزیل هم لیکي ولا بالذی بین یدیه ما انزل قبل القران من من كتب الله چې څومره کتابونه نازل شوي دي د قران نه مخکې مونږ هغه هم نه منو ځکه هغه کوم مسله د قیامت بیانېږي یو توجیه ده او دیمه توجیه ده ولا بالذي بين يديه مراد دین قیامت ته لنو من بهذا القران ایمان نه رالو مونږ په دې قران باندې ولا بالذي او نه باغ قیامت باندې بین یدیهم چې مخکرات نن کې دي قیامت باغی هم مونږ ایمان نراړو او یا ولا بالذی بین یدیه مراد دین جنت جهنم دی ځکه دا ټول مستقبل کې راتلون کې مظهری لیکي ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم دا اوس تخفیف اخروی دی ا دې ته ویل کېږي برات د الہی باطلو دا خپل عابدانو نه پرز د قیامت به دو جنگ کوي تابع او متبو مشران او کشران الله فرمای ولو کتر ولو ترا کشرته وګوري ته زمانه بي لو شرطیه دی جزاء حذف ته لرایت امرا عظیما نتبع وګوري امر عظیم چې کله پرز د قیامت دا مشران او کشران جهنم کې جنگيږي کشران به ورته وي چې تاسو مونږ ته ویلو مونږ پسې راځي مونږ خو تاسو خبره منلې و تاسو په وینا مونږ جهنم ترالو او به ورته وي چې مونږ دعوت درکړو اجابت به تاسو نه کوو نقصان ساتو طرف نه دی ولو ترا کتو ګورم از ظالمون کله چې ظلم کوونکې دو توجيهات مفسرین لیکي یو توجیه دا چې ظالمون نه مراد چې مشرکان دي چې دعوت د شرک ورکو کشرانو ته دیمه توجیه دا چې ظالمون نه مراد علماي سو ناکار مليان چې د کفر او د شرک دعوت ورکاو موقوفون محبوسون او مدرول شي عند ربهم رب سلام يرجع بعضهم الى بعض القول يرجو مان دی یجیب دے جواب باور کئ بعضهم نه مراد کشران دي الا بعض نه مراد مشران دي دا کشران به جواب ور کوي مشران ته القول نه مراد جوابونه یقول الذين دا اوس تفصیل دی يرجعو دی ښا یقول الذين وای با کسانو چا کمزوري ګڼل شي وو علم کې کمو عقل کې کمو کمزوري وو مراد دینه تابع دي مراد دینه کشران دي او به دا کشران للذین کسانو ته استکبروا چا غوزان لوی ګڼل مراد دینه مشران دي لولا انتم لكنا مؤمنين اے مشرانو که تاسو نه په دنیا کې مونږ به ایمان راوړیو یا تاسو وې لیکن تاسو مونږ له کفر او د شرک دعوت نه را کړې نو مونږ به اهل حق سره مونږ به جنت ته تلو تاسو به جا مونږ د جنت نه محروم شلو تاسو به جا مونږ جهنم ترالو معنا دا انتم منعتمونا عن الايمان بالله ورسوله تاسو موږ منع کړیو د ایمان بالله نه او د ایمان بالرسول نه دا د کشرانو اعتراض شو په مشرانو باندې او جواب د مشرانو وورا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا او به ها کسان چې غوزان لوی غنل یو یعنی مشران به وي للذین استضعفوا کسان ته چې کمزوري غنل شي یعنی کشرانو ته انحنو صددناکم استفهام انکاری دی آیا موږ منع کړی تاسو نه خدا د ایمان نام انحنو صددناکم انحنو منعناکم عن الهدى انحنو صرفناکم عن الهدى آیا موږ اړولې تاسو د ایمان نه د هدایت نام او د قران نام بعد از جاءکم پس د دینه چې تاسو خواته راغلې معنا دا چې تاسو خواته قران راغلی او تاسو خواته دعوت د ایمان راغلی او تاسو خواته پیغمبر راغلی او د ایمان پیغام تاسو ته رسیدلی او بل کنتم مجرمین بلکې تاسو یې جرم کوونکې دوه توجیهات دي یو توجیه دا ده بل کنتم مجرمین بلکې تاسو یې مجرمان کله چې هدایت راغی نو تاسو ایمان ولې نه راړم جرم تاسو کړی دی یو معنا به معنا دا بل کنتم مجرمین بلکې مجرمان تاسو یې مونږ خو تاسو له کفر دعوت در کړو لیکن تاسو اجابت کړی دی نقصان تاسو کې دی مجرمان خو تاسو یې معنا دا ابتدا د کفر مونږ وکړه چې مونږ تاسو له دعوت د کفر درک انتها د کفر تاسو وکړه چې تاسو زمونږ د کفر هغه دعوت قبول کړئ او یا کسان چې کمزوري ګڼل شي وا کسان ته چې تکبر کړو مانا دا چې دا کې شران باندې مشران ته وای بل مکر الليل یقینا تاسو خو موږ باندې زبردستی نه دکړي تاسو خو موږ د غریبان نه نیولې چې کفر وکایم تاسو موږ باندې زبردستی نه دکړي تاسو موږ ته زنجیران نه دی چولې تاسو موږ ته پړی نه چولې تاسو موږ په کفر کې تړلې نه واقعي زبردستی نه دا کړي لیکن دا مسلسل د کفر د شرک او د بدعات او د رسمونو او رواجونو تقریرونه چې تاسو مونږ ته کړی دي دا مسلسل چې تقریرونه تاسو مونږ ته کول تاسو مونږ له ترغیبونه را کول تاسو مونږ له ترغیبونه را کول داغه بسن اساسر کېده کنه زمونږ په ځل باندې بل مکر الليل والنهار دلته کې مکر نه مراد دعوت ته بلکې دعوت تاسو د شپې او د ورځې مسلسل دعوتونه د کفر او د شرک او د بدعاتو استامروننا کله چې تاسو مونږ ته حکم کوو ان نکفر بالله ونجعل له اندادا چې مونږ کفر وکړو د الله مراد دا چې موږ دهریت اختیار کوم او دویم دا ونه جان له اندادا مونږ الله اومن لیکن الله مونږ عاجز وګڼم او الله سره مونږ شریکان وګڼل نو ان نکفر بالله نه مراد دهری کافران او ونه جان له اندادا نه مراد مشرکان او او عاطفکان او مغایرت راول سراولم مغایرت دویمه توجیه دا چې واو تفسیریه ان نکفر بالله چې مونږ انکار وکړو د الله نه یعنی مونږ د الله د قدرتونو انکار وکړو ونجعل له اندادا او مونږ الله سره شریکان وګڼو واثر ندامت لما راو العذاب دې مشرانو دې کشرانو ته پته ولګی دا چې زمو خلاصې نشته ده زمو زه جهنم ده نو الله فرمایي واسر الندامتا پټ بکی دوخ پیمانتیا نو اثر روپ مان د پټوالی دی ښا تابع اور مضبوط والا او د جرم اقرار به کی خو پزله کې پټ زکه مجرمان دواړه دي یو طرف نه جرم هغه دعوت د کفر دی او دویم طرف نه جرم چې وینو هغه اجابت د کفر دی او دویمه توجیه دا د پیمانتیا ځکه اثر دا د ازدادونه دی په معنا د ظهور هم راځي په معنا د پټوالي هم راځي دیو جن امام بغوی رحم الله معنا کوي واسر الندامتا اظهر الندامتا دو بخکارا کی خپیمانتیا یا په پټ کې لما راو العذاب کله چې دوی ویني عذاب وجعلنا الاغلال فی عناق الذين كفروا الله وی واب چې موږ توقنا په سټونو دا کسانو کې چې کفر کړي دي اوس برابر خبره ده د کفر دعوت ور کړي دي یا د کفر اجابت کړي دي هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل بمانه د نفي او نشي ملاوي دي پرز د قیامت الا ما كانوا يعملون مگر بدل دا غي اعمالو چې دو په دنیا کې کم اعمال کول علما لیکي چې عمل عام دی خان قول تم شامل دي وما ارسلنا في قريه من نزل الا قال مترفوا انا بما ارسلتم به كافرون زجر دې په انکار د رسالت او دې ته لیکيږي سبب د تنازع دې ته لیکيږي سبب د جنگ قیامت کې جنگ زکه کوي چې دوی په دنیا کې ویلو ان بما ارسلتم به کافرون دوی د رسالت انکار کړي او نه دې لیکنه مونږ فکرې تن په هیڅ کې لیکي من نذیر ان ير ورکون کې الا قال مترفوها مگر وی با مست خلقوم مترفوها خازن معنا کوي رؤساوها واغنياوها مست خلق مالدار خلق پیسو کې رق خلق او بوي دي رسولانو ته ان بما یقینا مونږه په هغه مسلې د توحید ارسلتم چې تاسو لګلې شوی کافرون انکار کوونکیو سرګن انکار به کو وقالو نحن اکثر اموالا واولادا سبب د انکار حب الدنیا او دا د دلیلو موخه کچرته مونږ الله ته پسند نه وي نو مونږ لبا الله اولاد نه راکاو کوم الله ته پسند نه وي نو الله به مونږ لدا کوټه نه راکولې مونږ لبا الله باغونه نه راکول مونږ لبا الله جایداد نه راکاو دا باغونه دا کوټه دا جایداد دا مال او دولت چې مونږ ته ملاو شوې ده دا دلیل دی په خبره چې مونږ الله ته پسند یو وقالو دوبوي نحن اکثر اموالا و اولادا مونږ په مال کې هم زیات یو اولاد کې هم زیات یو وما نحن بمعذبین او نه مونږ عذاب راکړې شوی مونږ ته عذاب نه ملاويږي نو دا مال او دولت چې ته ملاو شوی د مدارک لیکي ارادو انهم اکرم علی الله اراده وکړه چې مونږ عزت منیو په الله باندې معلومه دا شو چې فراح رزق ورکول او تنگ رزق ورکول دا دلیل د اکرام نه دی لہذا په دې معنی تاسو استدلال نشه کولای چې نحن اکرم علی الله مونږ عزت من یو په الله باندې ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه د الله په حکمت باندې نه پیږي دا خدای الله خو خدا چې چاله فراح رزق ورکي او طلب کی داغنه د شکر او چا من رزق تنګي طلب کی داغنه د صبر وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفا دیم جواب مال او اولاد دا سبب د جنت اومده لیکن تاسو ته کوم مال ملاو شوی دی او تاسو ته کوم اولاد ملاو شوی دا په هغه طریقه نه دی چې تاسو جنت ته بوزي او ندی مالونه تاسو ولا اولادکم نه اولاد تاسو باللتی پداسې حال تقربکم چې تاسو نږدې کې عندنا موږ سره زلفن په نزدېکت سره چې دا مال تاسو د الله په دین باندې خرج کړئ موږ ته نږدې شئ خپل اولاد ته دین وخی چې موږ ته نږدې شئ الا من امن وعمل صالحا دې کې اشاره دې خبرې ته چې مؤمنانو کې هم ډېر مالدار شته مؤمنانو کې هم د کوټو د جیداد والشته مؤمنانو کې هم د اولاد والشته دي نو دا هغه مال او دا هغه اولاد هغه سبب د نزدېکت دی بشک الا من امنه دا استثناء منقطع ده او دا بشارت د مؤمنانو ته الا من امنا مگر هغه څوک چې ایمان راوړی دی او عمل صالحا او عمل کې د سنت موافق فاولائک دغه کسان مقربون دي لهم جزاء الضعف دوله بدله د دوچن بما عملو په سبب د عملونو ددو وهم فی الغرفات امنون او بدو په بنگلو کې د جنت امنون امن والا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون زجر دې سره تخویف نه چې دا سرمایه دار خلک د مال او د دولت والا خلک او د اولاد والا خلک د مال او اولاد چې دی د دین په مقابله کې استعمالي کوششونه کوي الله دوله تخفیف ورکړي او مخکې چې ویلو ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر داغه تعلق کافرانو سره او د دې تعلق چې د هغه مؤمنانو سره دی اے کافر تاسو وای چې مونږ کې مالدار دي نو مالدار خو په مؤمنانو کې مشته دي تاسو کې غریبانان دي نو غریبانان په مؤمنانو کې مشته معنا دا ده چې فراخواله د رزق او تنگواله د رزق دا دلیل د اکرام نه دی او یا زمانه بي یقینا زما رب فراح رزق ورکی هغه چاته چې غواړي د خپل بندګانو نه ويقدر الله او تنګي دا رزق وما انفقت من شيء فهو يخلفه او هغه مال چې تاسو خرج کوئ من شيء چې هر شی دی د الله په لار کې فهو يخلفه الله به تاسو له داغي عوض درکې داګه بدله به تاسو له الله درکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سات ټیم کې دوه ملائک आवाज کوي یوم فرشته وي اللهم اعطي ممسكا تلفا اللهم اعطي ممسكا تلفا یا الله ممسک چې ستا د لارې نه مال بندې دا غمال هلاک کې او دیمه فرشتہ وی اللهم اعط منفقا خلفا یا الله منفق له عوض ورکا یا الله چې ستا په لار کې مال خرج کوونکې دې هغه له عوض ورکا وهو خير الرازقين او هغه غره د رزق ورکوونکو نه اعتراض والے دی کی چې رازق خو یو دی دلته کې رازقین جمع ولې ویلا ځکه مجازن د رزق ورکولو دا صفت دا په انسانانو کې هم مستعمليږي ځکه پلار بچو له رزق ورکي خاوند خزل رزق ورکي بادشاہ رعیت له رزق ورکي نو مجازن دا لفظ استعماليږي دیو جن الله رب العزت رازقین جمع ویلا او وهو خير الرازقين او دته کې خیر وي خان همیشه رزق ورکي چرتم بندینا او یواز رزق ورکول نه دی بلکې د رزق اسبابم الله پیدا کوي او د رزق اسباب دا دي چې الله تعالی غاخونه درکړي دي الله تعالی جبه درکړي دا الله تعالی میده درکړي دا او بیا دا هغه میده نه چې دینو دا خوراک دا رزق او جميعا عابدان او معبودان ټول ثم يقول بیا الله وی للملائکه فرشتو ته هؤلاء اياكم هؤلاء ایا دا مشرکان دا عابدان اياكم استاسو کانو یعبدون چې عبادت به کو په دنیا کې اے فرشتو دوستاسو عبادت کړي دي مدي کې یو قسم داونه مطالبه د اقرار ده اي انتم امرتم هؤلاء بعبادتكم اي تاسو دوی ته حکم کړو اي فرشتو تاسو دې مشرکانو ته حکم کړو چې زموږ عبادت وکړي لکه سوره فرقان کې تیر شلو انتم ازللتم عبادي هؤلاء ام هم ذلوا السبيل دو په خپل گمراه شیو یا اے فرشتو تاسو ورته ویلو چې زموږ دعوت وکړي په دې دعوت باندې پیریانو عبادت کړي دي نو قالو سبحانك انت ولينا جواب د ملائکه دې ډېر په ادب ډېر په احترام یا بدون الجن دو به عبادت کو د پیریانو امام قرطبي رحم الله احکام القرآن کې لیکي 671 کې وفات ته چې مراد د دینه د د خزا قبيله یو شاخ دی بنو ملی هغه ته ویل کېږي چې هغه به د پیریانو عبادت کوم او کله نا کله باغ پیریان دوی تخکارش لم دو به ګمانو کو چې دا فرشتي دي او د الله لونه دي نا ملائکه وی بلکانو یعبدون الجنان بلکې دوی عبادت کو د پیریانو اکثرهم به مؤمنون ډیر د دونه پاګه پیریانو باندې ایمان لرونکي او بعض علما لیکي چې مؤمنون معنی د یقین دی د دوی یقین په هغه پیریانو معنی چې دا زموږ معبودان دي فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نتیجه د ما قبل پس نن رز اختیار بند لري بعضکم نه مراد چې معبودان دي لبعض نه مراد عابدان چې دنیا کې تاسو عبادت کو دغه معبودان به د عابدانو د پاره اختیار نه لري نه فند نه فور کولو ولا زر نه نه د زر لري کولو ونقول امم ويو للذين كسان تظلموا چې ظلم کړي دي عابدان معبودان ټول هغه معبودان به مراد وي چې او دعوت ورکړ د خپل د عبادت ذوقوا وسکه عذاب النار عذاب د ور التي كنتم بها تكذبون چې تاسو انکار کوو تکذیب نه مراد انکار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زجر دې په انکار د قران او داغو درې اعتراضات الله ذکر کړي او کله چې تلاوت کیږي په دوه معنی آیتونه زمونږه بینات واضحه قالو رمنه اعتراض ما هاذا نه ده دا سړی الا رجل مگر یو سړی دی یریدو غواړي ان یسدکم چې والي تاسو اما ده هغه دینه کان یعبد آباؤکم چې بندگی کولا مشران تاسو چې تاسو په دین تاسو مشران چې په کوم دین باندې روانو د هغه دین نه دا سړی تاسو اړي دو اعتراضونه وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم درم اعتراض ويا کسان چې کفر کړ دې په بار د حق حق نه مراد قران یا حق نه مراد معجزه لما جاءهم کله چې ورته راغې ان هاذا الا سحر مبين نه دې دې یا نه دې دې نه دې دا معجزه الا سحر مبين مگر جادو ښکارا دا درې اعتراضات الله جواب کې فرمایي وما اتیناهم من کتب دا جواب دی او نو دی ورکړي موږ دوی ته کتابونه یدرسونها چې دوللی هغه کتابونه خپل د دین د اثبات د پاره خپل د کفر د اثبات د پاره دوسر څه دلیل دی پیغمبر خو د قران نه دلیل پیش کړي معجزې ور سره دي دوسرا څه دلیل دی په اثبات د شرک هغه سره خو په اثبات د توحید باندې کتاب شته دی هغه سره خو په اثبات د توحید باندې معجزې هم شته دی دوسرا څه شه دی آیا کتاب وسره شته دی یا سم معجزه وسره شته دی ما سوا د تقلید دا باونه وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير او نه دې لګلې موږ دوتا مخکې د تانا من نذير هیڅو کې را ورکوونکې په دا وجه جهالت کې مبتلا دي وکذب الذين من قبلهم تخويف دنیوي په انکار د قران تکذیب کړي وا کسان من قبلهم چې دونه په خاطر شوي دي طاقتور قومونه او دا سه طاقتور قومونه الله فرمایي وما بلغوا مشارماتين ما اتيناهم چې نه دی رسیدلی دا موجوده د مکه والا معشار ما اتیناهم لسمه سي دا قوت د چکم قوت موږ مخ کنو لور کړو نو بعض علما لیکي چې معشار په معنی د عشر دی ښا معشار په معنا د اوشر دی او میشار نه مراد چې لسمه حصہ معنا دا چې مخکنو لکم طاقت مونږ ور کړو د هغه طاقت لسمه حصہ دا د مکی وال نه رسیږي یو معنا دا او بعض علما فرمایي چې میشار ویل کېږي عشر العشر میشار ویل کېږي عشر العشر د لسمه حصہ لسمه د لسمه حصہ چې لسمه شوان دا سلمه حصہ شوان نو معنا دا سی وکا وما بلغو او ندی رسیدل دو میا شار ما اتیناهم سلمه حصہ دا غ طاقت تا چې کم طاقت مونږ غول ور کړو سلمه حصہ طاقت ته هم رسیږي دو توجیهات او درېمه توجیه دا چې بعض علما لیکي چې معشار اصل کې ویل کېږي عشر العشیر تام عشر العشیر معنا دا زرمه حساب وما بلغون درسدري دا د مکی والا معشار ما اتیناهم زره می حصے د هغه طاقت نه چې کوم طاقت موږ مخکنو لور کړو کوم شان او شوکت موږ غو لور کړو کوم عمرونه موږ غو لور کړو د دوه عمرونه خو 50 کال دي شپېته کال دي دا غو عمرونه چې دینو درې زره کال درې نیم زره کال سلور زره کالو چې 1500 سال او 2000 سال کې به بچي بالغ دي دومره طاقتونه مونږه ولور کړو عمرونه مونږه ولور کړو لیکن کله چې هغه د انبیاء انکار وکړو هغه طاقت هغه له هیڅ فایده ورنکړه نو تاسو دا طاقت خداو په مقابله کې نشته دا طاقت بس مقابله وکي او سبب چې تاسو د الله د عذاب نه فکذبوا رسلی تکذیب کړي هغه طاقتور قومونو زما د رسولانو فكيف كان نکیر سرنګ شو زما ناشنا عذاب قل انما اعذكم بواحدا پنځه اعتراضونه د قوم ومنه اعتراض دا چې دی مجنون دی جواب راغې ما به صاحبکم من جنم دیم اعتراض د قوم چې دی طلبګار د دنیا دی جواب راغې ما سالتکم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله طلبګار د دنیا نه درم اعتراض راغی چې د فسادي دی دا مسله چې د په سختې بیانې مسله د توحید د مونږ کې فساد پیدا کړي جواب راغی او اے زمان نبی ان ربي يقذف بالحق د توحید مثال د درون شې دی او تاسو د باطل پرای باطل پرستۍ مثال چې دی هغه د یو کمزوري شې دی هر کله چې دا درون شې په کمزوري شی باندې راتاو شي ها کمزوري شی ټوکلي ټوکلي لاړ شي نو دا اعتراضات د قوم سره د جواباتو او اصل مقصد په دې کې ترغیب ال توحید دی چونکه مکه مشرکین وبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د زد او د عناد وجام مجنون وی او هر ځای کې بلیږي الله طریقه راولېګل زمان نبی د دې معاملې فیصله وکړ دا هغه دا چې مشرکان له دعوت ورکام چې راجم شي یو ځکه کې نه او دود وکې نه ان تقومو لله مسنا وفرادا دود وکې نه یو یو سوچو کوي درې مکې نه اورای کنه ځکه یو تن چې سوچ کوي نو هغه نتیجه راوخ کلی شي او دوه کسان چې سوچ کوي نو هغه هم نتیجه راوخ کلی شي لیکن درې کسان چې سوچ کوي نو هغه نتیجه نشي راوخ کلی بیا سوچ او فکر وکړي چې تاسو په گاون کې پیدا شئ تاسو نسبی تاسو وړو کې لوي کړم ما تاسو کې ژوندۍ تیر کړی دا آیا تاسو په ما کې سجنون کتلې دي لیوانتوب تاسو ما کې کتلې دي چې تاسو ما باندې فتوا لګوي چې دې لیوانې دي تاسو ما باندې فتوا لګوي چې دې طلبګار د دنیا دي تاسو ما باندې فتوا لګوي چې دې فسادي دي تاسو ما باندې فتوا لګوي چې دې زمونږ د مشرانو د دین مخالفت کوي زه خو تاسو د مشرانو د دین مخالفت نکوم بلکې زه خو تاسو ته تاسو د مشرانو د دین دعوت در کوم چې هغه ابراهیم علی السلام دی زه خو تاسو له دغه دعوت در کوم چې خپل د مشرانو تابعداري وکړي او تاسو ما ته گمراه وای سوچو کې فکر وکړي قل وای زمان نبی انما اعذکم یقینا نصیحت کوم تاسو ته بواحدتین په یوې خبرې هغه خبره څه ده ان تقوموا لله مثنا هغه خبره دا ده چې الله د باره دو دو کې نه یو یو شی بیا سوچ او فکر وکړئ چې کوم اعتراضونه پینځه تاسو په ما باندې کوي آیا دا اعتراضونه په ما باندې لګي یو معنی دا ده ان تقومو چې ودرېږي تاسو لله خالص الله د پاره مسنا دو دوا وفرادا یو یو ثم تتفکروا بیا سوچو کوي په دې کلمې باندې په کلمه د لا اله الا الله باندې سوچو کوي یو معنی ده یا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جننه بیا سوچ او فکر وکړئ تاسو په دې خبرې چې زه تاسو ته ویم چې زه لیونې نه زه طلبګار د دنیا نیم زه فسادی نیم زه تاسو د مشرانو دین نه خرابوم زه گمراه نیم ما به صاحبکم نشته د تاسو په خیر خوا باندې صاحبکم یو دیخه سورۃ النجم تاسو وګورئ سورۃ سورۃ النجم قال فما خطبكم سبارا غالبا دویم آیات دی دغه ستوره شاهد دی دغه ستوره گواه دی ما ظن صاحبکم چې نه دی بیلار شوی صاحبکم تاسو ملګری وما غواه نه خطا شوی دی دی بیلار شوی نه دی دته مې صاحبکم صاحبکم وی معنی دا چې اجنبی نه دی ناشنا نه دی دبل زین نه دی راغله ستاسو په قوم کې پاتې شوی دی او چرته شپې را دی د مکینه بار ته نه دی تللی ټول عمر تاسو سره تیر کړی دی نو عجیب خبره چې تاسو سره ژوندۍ تیرې تاسو داغه د حالاتو نه څنګه نه خبره یې چې تاسو کلی کې پاتې کیدون کې دي تاسو د برادرې نه دي تاسو وراره دي تاسو نه سه دي نو او شپه ورځ تاسو سره دی چرته بارته نه دی تللی داغه حالت او کیفیت په تاسو باندې څنګه پټی دی شي معرفت القرآن کې لیکي مفتی شفیع رحمه الله ما بصاحبکم په دغه وجه الله تعبیر په صاحبکم سره کوي چې نشته دې تاسو په خیر خوا باندې من جنتین سلوانتم ان هو الا نذیر لکم سختی پدې کې چې تاسو یې رئیم تاسو باندې چې کوم راتلونکي حالات د قبر او د آخرت را روان دي پای کې به تبا شي دا د خیر خوای ده ان هو نه ده ده الا نذير مگر ير در کون کې تاسو ته بین ید عذاب شدید مخکې د عذاب سخنا راتلون کې عذاب یا خو بدر ته اشاره ده او یا عذاب قبر ته اشاره ده یا عذاب اخرت ته اشاره ده قل ما سالتکم من اجر فهو لكم دویم اعتراض طلبگار د مال دی سرداری غواړي جواب راغې او اے زمان نبی ما سالتکم زنه غواړم تاسو نه من اجر سمزدوري سبدلا دا دلیل په اخلاص باندې دی ځکه دا الله دین چې رسې بلا معاوضه ورسې فهو لكم چې کم تاسو مان را کوي هغه تاسو شو ان اجر الا علی الله زما مزدوری خو په الله باندې دا او هو علی کل شیء شهید او هغه په هر څه باندې عالم دی ابن کثیر معنا کوي شهید عالم بجميع الامور په تمام امور باندې الله عالم دی قل وای زمان نبی ان ربی یقذف بالحق درم اعتراض راغې هغه دا چې دوی دې فسادي دي مونږ کې فساد پیدا ک توحید توحید زوته دغه چې الله یو دی الله سره شریک نشته دی دا یو لوی فساد مونږ کې پیدا ک نو وای زمان نبی یقینا زما رب یقذف غرزی بالحق حق لرام په باطل باندې قذف ویل کېږي یو درون شی غرزول یا په اعتبار د جسی وی په اعتبار د جسی وی یا په اعتبار د حکم وی لکه غر چې را غورځيږي په نړۍ کې ټی باندې یو معنی ده او یا په اعتبار د حکم وی لکه ته په یو تن باندې تهمت لګای مال ته کوم قذف استعمالېږي اگر چې دا تهمت نری غونې خبره تا تخکاریږي لیکن پاغه باندې داسې لګي لکه چې غر په ولګي د لکه اسمان په راتاو شو دلته کې الله یقذف وی ښا معنی دا چې دا توحید چې دا یو درون شی دی دا مغرضی کې په دې شرک باندې او دا شرک به ټوکلي ټوکلي کېږي او یا زمانه بي زمان رب چې یقذف غرضی حق لرا بال په باطل باندې یقذف بالحق على الباطل او زمان نبی جال حق حق راغې هغه حق چې کوم په ابراهيم عليه السلام باندې نازل شو و ما يبدئ الباطل او نشي پیدا کوله باطل باطل نه مراد د معبودانی باطل دي و ما يبدئ الباطل او نشي پیدا کوله باطل دا معبودانی باطله په مقابله د حق هیڅ شي اول پیدائش وما يعيدون دوباره پیدا کول شي ان استاز دا معبودان باطلا نه د مخلوقاتو رمبنه پیدائش کول شي او نه دوباره پیدائش کول شي قلوا زمانه بي ان ظللت فانما اضل على نفسي پنځم اعتراض چې اعتراض کې چې ته گمراه یې نعوذ بالله زمونږ د مشرانو دین دی پرې خېدې نو بیلار شوي نو جواب راغی چې ما هو توحید اختیار کړی دی زه خو مسله د توحید تاسو ته بیانوم او یا زمانه به ان زللتو کچرتا ز بیلار یم فانما اضل على نفسي بيقينا ز بلار کېګم على نفسي وبال و ما باندې زما د بلار کې دوه وبال و ما باندې داغه اثر به پتا سو باندې نه و ان اهتديتو بل جانب چغه یقیني دی چې زه په هدایت يم و ان اهتديتو که چرته زه په هدایت يم فبما يوحي الي ربي په سبب د هغه قران چې وਹੀ کوي ما ته زما رب او تاسو انکار کوئ نو یقینا وبال به پتا سو باندې نقصان به تاسو ته ملاويږي انه سميع قريب یقینا هغه اوریدون کې دی قریب نږدې دی هر چاته ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت وخذوا من مكان قريب تخويف اخروی چې دا اعتراضونه کوي او جوابونه ورته ملاو شل په کار دا چې ایمان راړي لیکن دو ایمان نه راړي پرز د قیامت به دو ایمان راړي لیکن هغه مفید نه ولو ترا که چرته ویني ته زمانه به هغه وخت کله چې دو غبراو کړی شي از فزعو کله چې دو اجرو نشي فلا فوتا نبوي بچ کېدل دو ته په پتو لګي چې اوس بچ کېدل نشته ده په قبر کې اوس بچ کېدل نشته د په آخرت کې واخذو او دو به اونې ولې شي من مکانن قریب د نږدې زینا ځکه الله هر ځای کې موجود دی کم ځای کې چې حيث ما كانوا فهم من الله قريب خازن لکی 471 741 کې د وفات دی خازن او ابن کثیر دا د یوې صدې دی امام بغوی رحمه الله دون دو صدای مخ کې تیر شوی دی 512 کې هغه وفات ته امام خازن معنا کې وحيث ما كانوا فهم من الله قريب دو چې کوم ځای کې وي الله ته ونږدې وي وقالو دوبوي آمنا به چې مونږ ایمان راوړل دي په الله باندې یا مونږ ایمان راوړل دي په قران باندې اخذو من مکان قریب وقالو دلته کې واو په معنا د فام فقالو کله چې دوی اونې ولې شي د نږدې زینا دوی چې مونږ ایمان راوړ دې په قران لیکن الله فرمایي وان لهم التناوش من مکان بعید کله وی دولرام التناوش را ټینګول د ایمان تناوش ویل کیږي چې او څنګه تان لري دا او هغه کچا دا او تبل څنګه تلاش وګدای او هغه څنګه تان لري دا د نیولو زین نشته دی نو ظاهر چې تبه دې څنګه نه تاویږي الله فرمایي د دوه کیفیت اوس داده چې دو ایمان را ټینګي دو ایمان نیوي دا څه ځای کې چې کمزې کې دوله فایده نه ور کوي د په خپل مطمئن دی په دې چې دا ایمان ځنی ولې نشم لکه په کچا څنګه یو تن ولار دی او بل څنګه نیوي د مطمئن دی په دې چې زدي څنګه تلاش لاس نشم رسولې دا څنګه په ما باندې ماتيږي نو الله فرمایي وان لهم التناوش څنګه به کې دې شي دوی د پاره التناوش رانی ول د ایمان راټینګول د ایمان مم مکان بعید د ذل رینا اغلب زې څه ده دنیا ده نو قیامت چون کې راتلون کې ده دیو جن الله به تو فرمایل مم مکان قریب هر رات دن کې شي اغه نږدې وي د قیامت متعلق الله فرمایل قریبون لعل الساعه تكون قريبا وقت ربت الساعه الله د قیامت متعلق د الفاظ استعمالي ځکه قیامت راتلون کې دي او کوم شي چې تیر شو اگر چې یو منټ داغه وشو اگر چې یو سکند داغه وشو اگر چې یو ورځ داغه وشو کوم شي چې تیر شو نه بعید دی په دغه بنیاد الله د دنیا متعلق فرمایل من مکان بعید د لری زینا اوس دې د آخرت په حالاتو کې دې آخرت په حالاتو کې او دې تمنا د هغه شي کوي چې هغه د لټینګول په کارو په دنیا کې دنیا خودن لاړه وقد كفروا به من قبل حال واقع شوه دما قبلنا او حال دا چې دوی انکار کړی د دې قران من قبل په خاپ دنیا کې ويقذفون بالغيب تفصیل د انکار هغه دا چې دوی به وشتل د توک خبرې خان بالغیب د توک خبرې نو دا غ تو خبرو پوښتو په جماندو دی ایمان نه محروم شل مم مکان بعید زیلرینا وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعلا او پرده براشي بینهم پمیز د دو کې او بین ما یشتهون او پمیز د هغه شي کې چې دو غختل چې کوم شی دو غختل هغه دا چې موږ د معبودانی باطل او عبادت کو دو به زموږ پرز د قیامت سفارش کوي دو به موږ د جهنم د عذاب نه بچ کی داغه او دو په درمیان کې به پرده راشي کما فعل باشیاهم لکه چې کار کړی شوی یعنی پرده راغلی و بیا شیاهم د دوه ملګرو من قبل د دون مخکې نو مخکنیم ډیر قومونه تیر شوی دي هغه هم چې عذاب کې گرفتار شل په هغه وخت کې هغه ایمان لاړ لیکن ایمان ورله فایده ور نکړه او په دې تمنا د دنیا نه لاړل چې موږ د معبودان باطل او عبادت کړي دي دغه معبودان موږ پر ورځ د قیامت د جهنم نه وباسي